چې وګرځي موضوع محمول او محمول موضوع کم شي چې په خوا موضوع هغه محمول کم شي چې په خوا محمول وو هغه بیا موضوع لیکن ا مع بقاء سلب والاجاب سره د بقا د سلب او د اجابه پر خپل حال باندې سلب په خپل حال پاتې ایجاب هم په خپل حال پاتې یعنی دا معنا کمخ سالبه و چې عکس دی وکي هم به سالبه وي کمخ کې موجبه و چې عکس دی وکي هم به چی شي موجبه وي او الصدق والكذب بحاله صدق او کذب پر خپل حال باندې پاتې وي دا به حالي خونو تعلق تر بقا د ایجاب سلب لري پر دې بقا د صدق او د کذب هم لري یعنی اوس خونو ظاهر د شر سړي په نظر کې که اصل صادق وو عکس به هم صادق که عکس اصل کاذب وو عکس به هم کاذب وي ظاهرا خود د عبارت څخه دغه معلوم او سره د دې طالبانو په دې عکس کې دغه درې شیان مرعت یعنی که اصل سالبه و عکس بم سالبه وي که اصل موجبه و عکس به موجبه وي او که اصل ساجد کو عکس به ساجد وي خو که اصل کاجب و دا لازم نه ده چې عکس به هم کاجب دغه لازم نه په پیر نو ځکه بار دا د کذب په لفظ کې علما او اختلاف کړي نو لاندې نکته بار لیکلي دي نکته تسمینی لاندې نکته ده اقول اتفق المدرسين دا نکته ویني طالبان بس څه نکته نه ده هدايه کې سره وچ کوم نو پر داغه کې زه پروت یا نقطه یا اشا پر دا کې زه پروت دي دلته زموږ د نقطه د خو پیدا کې پر کې زه پروت ناونه د شي خونو نه دي پر کې زه پروت اقول زوام اتفق اتفاق کړی دی مدرسینو لهذا الكتاب دا دغه کتاب د دې کتاب مدرسینو اتفاق کړی دی او مستهیهینو د دې کتاب هاذا کتاب حتی شیخ عبد القادر هم مر دغه اتفاق سره کړی حتی شیخ عبد القادر کوچ به لیکلی دی به کلمه په خپل کلم باندې زیادت تلفظ کیږي وای دا لفظ د کذب دا زائد شیخ تا مرحوم دا غس لیکلی دا کذب لفظ زائد دا د سهو د ناسخینو دی ناسخین خدا نسخه لیکون کې نه دي دا د دغه د لاسه پیښه سره دا غو لیکلي د شي وي دلیل دا ویل دی فاضل کنداري صاحب وای بقا د کذب غیر لازمه دا د کذب بقا لازمه نه په فعل که اصل صادق وو نو امر الاغه د که اصل کاذب و دا دا نه منه چې اصل یې هم چې شي کاذب حق سم کاذب دا لازم نه لکه په دې قول کل حیوان انسان طالبانو دا صادق ده که کاذب ده کاذب فانه کاذب دا کاذب وعكسه یې بعض انسان حیوانون دي صادق هغه چې دي صادق نو که اصل کاذب وو طالبانو دا لازمه ده چې عکس هم کاذب نو ځکه وای دا غول کذب توري چې دی دا صحوه ده ناسخ یقول فقیر وای فقیر مول ول دغه فاضل کنداری صاحب ځان بولی وای العجب من هؤلاء عجب ده دغه مول مدرسین او دغه مصححین حيث فعلت ته چې لم يطالعون دي مطالعه کړي شرح د تفتازانی صاحب دوی لیک چې د تفتازانی صاحب شرح نه د مطالعه کړي حيث قال غوي وای معنا یې دا ده چې ان صدق د اصل صدق د عکس دی چې اصل صادق وو عکس به ام چې شي صادق او کذب د عکس کذب د اصل کذب د عکس د خاص خره اخم صدق د اصل د خاص خره وای دا غي معنا وسنو چې عکس کاذب نو اصل خو بخامه خا کاذبی دا څه بنوي دی وي چې د کې د اصل د خاص ورخم په اذا خلاص نو داغه د لزوم شان هم داغه لا د شنتی کذب د اصل کذب د عکس دی کما فهم لك دغه فهمي د ظاهر عبارت څه او وهؤلاء المذكورون ام فهموا فهموا لذلك دا د ظاهر عبارت خدغه فهمیدل هغه هؤلاء المذكورون هم دغه فهمول دي دغه رقم نه ثم قال بیا ویلی دی داغه علامه تفسازانی سره وای او نقول یا دسوام یو جواب خې هغه کړی دی بل جواب یې کړی او نقول یا دسوام معنا یې دا ده چې مجموع تصدیق او تکذیب دا به حالې دي دا مجموع تصدیق او تکذیب دا به حاله په پوهر د مجموع دا نه د معنا چې ار فرد ار ار فرد به حاله په خارج کې یو نظیر درته پیښون کړي په دا خبره باندې پوهېدل ډېر ګرانه ده طالبانو کې دای چې د پرون د طالبانو سبا یو طالب یا دوانن کړي او د طالبانو خدا کارونه په اخر کې دا نه کمی دا به یقیني وي چې نن به یو طالب دوا کې دای شي نه راغلی اوس نو چې زوم دا مجموع طالبان به حالي هدي ولو کا یو دوا تل دې تل هغه تاوان مجموع به حالي هدي مجموع به حالي اسم مراد هغه د ترازل دي هغه به حالي دي چې تل هغه نه یادو د مجموع به حالی دغه نه د معنا چې ار فرد به حالی دی که ار فرد واخم د مجموع سره بارک یو نو راغلی دا خبره چې د مجموع به حالی دی که د دې مجموع به حالی مطلب می دا وی چې په اعتبار د ار فرد بارک یو نشته سو یو کم سو بار دا خبره چې ده او که مجموع به حالی دا نه وام چې په اعتبار د کل فرد اعتبار د مجموع یا د مبارک نیم تللی چې ځان چې مجموع به هغه هغه خبره ثابت ولی د مجموع به هغه د پار دغه غواړ نه چې ار فرض لیکي شي خپل حال باندې یو مجموع به هغه دی یو کل فرد به هغه دی دا فرق نو دلته صدق او کذب به حاله صدق او کذب به حاله دا نه د معنا چې صدق به اموي کذب به اموي دا دواړه به حاله په دا دواړه کې چې وي امر دواړه به حاله بدل کی و یا دا معنا او نقول یا دې سوای معنا دا چې مجموع تصدیق او تکذیب دا به حاله دي لا دا نه د معنا چې کول واحد منها یکون به حاله نو په یکو په کونو کېدل د مجموع به حاله یراد مراد به په غسر د دې چې کونو تصدیق به حاله د مجموع به حاله څخه مراد هغه د تصدیق یواز به حاله دی دا مجموع یعنی د مجموع صفت په یو ام کېدل د کل فرد نشي کېدل کما هاذا سره د دغه چې علامه تفتازانی صاحب دا توجیهات کړی کوي په تجاسر څنګه چې راوري کړی د هؤلاء دغم لایانو علا حکم بالصحو څنګه دا شیخ صاحب هم دغه وای دلاوري کړی چې دا صحو دلاوري یې څنګه کړی تی په پوسره دا خلاصو په تدبر کې طالبانو کېدل چې اشاره او هغه سوال او جواب کوي چې هغه فاضل کنداري صاحب بیرته پر داغه نقطې رو کم کړی فاروقم کې بیان کړی هغه رو کم پیدا کړی دي طالبان اقول وبالله التوفيق پر داغه اشیاء د څه ذکر کم او کار شی پر داغه باندې پرتا ده اقول وبالله التوفيق پیدا کړی مې اشهد چې نو مې پیدا کړ څه سره غنسته دا غاشه چې اوس موږ ور پر دا غیا شی یو ځای یو ځای رقم نه ولیکل پیدا کړی مې دي تاسو ها دا غاشه دا غاشه چې غواړ ورته ونه بیا چې پیدا کې ترجمه در معنی اقول زوان بالله التوفيق وانا هذه التوجيهين دا غوی توجیهګانی د علامه تفتازانی صاحب چې میرانه کړ کړی د علامه د علامه شارح کته امرت کړی دی دا غد وی توجیهین علامه شارح په فیری مصنف د شری د یکروزی کته امر رد کړی دی دا غد وی توجیهین د علامه شارح چې مصنف د شری د یکروزی دی د یکروزی د مصنف موږ ویل موږ ول چې دغه دوی توجیهګانی کړی دي چې هغه علامه ته تازانی ثابت دغه رد کړی دی مولوی فضل حق په شرع کې دی ساغوجي چې مسما په کافي باندې هغه رد کړی دا دواړي توجیهان رد کړي مولوی فضل الحق په کاپی کې دغه دواړي توجیهان غلط کړي چې علامه تبتازانی صاحب کړي لكن لا يخفى خفي جنوي اصلاح مهما امكن خير من الافساد افساد شي کبه اصلاح شي نو چې مرول هغه اسلام ممکن وي دا خو نو خیر دی ترچا تر فساد وایي دا د ماچن کولو پاشت کې چې واده ظاهر نو علامه تفتازانی صاحب اصلاح کړی دی او فات صفز الحق په شر کې دی ساغوجی چې مسما په کافی د اغه دا د دواړو مجل جوابونه رد کړی دي نو کذب زائد بوج غلط دی بوج نو هغه افساد راوستي کې اصلاح راوستي فساد راوستي نو اصلاح به شي ته فساد شي نو د علامه تفتازانی صاحب جوابونه شي نو دی وایي دا غي کذب سي دي په دغه دا غي ترجمه ده چې مر هغه عکس ته کذب هغه دغه دی هغه کذب د عکس کذب د اصل یا دا معنی چې مجموع به بهالي د مجموع بهالي مر تاکو په جمع کې دا وپه په فویر یو بل کوچنی نقطه ده د هغه صدق باندې پرته د طالبانو انما اعتبر معتبر کی بقا د صدق وجا کس لازم د قضیه سره دی او صدق د ملزم سره د کذب د لازمه دغه مهال دی کړی دا تعریف ته چا طالبان دا کس تعریف تراسا شګران سوای په دې مخ کې شوای اشیخونو ام پر دایو ځای باندې لري واره پنځه شي هغه به څنګه سره معلومه شي زه به کوم حواله زما ده پیدا کوي چې خپل قول العکس اه هو العکس په لغت کې تبديل ته وایي دا پیدا دا هم پیدا کړ عکس لغوي معنا تبديل په اصطلاح کې اطلاق او اطلاق کې ور معنی یې نو بای احدهما یوایا قیزه د چا سره سره تبديل شي ثاني نفس تبديل دی ایزان یعنی تبدیل لغوي معنی هم څه دی اصطلاحي معنی هم والظاهر د کلام د مستنیف هو معنی ثاني د تبدیل کمال اخفاء ولي خو موضوع محمول کما موضوع کړه تبدیل نه د شنو هغه قضیه چا چې لسوي ده د ګرځول سره موضوع محمول محمول موضوع د شویری وي بل اشد طالبان قول العكس اه فان قيل العكس دا مو پیدا کړل فان قيل کچا اعتراض عكس فاخذه ده چا چې لسوي د تبديل نو په کې په څنګه مې قال وې چې هو دا عكس انداز یې سیر چوبته څنګه به دا معنی وي لأن ان يسير په تاویل د تسير دی ان يسير په تاویل د چا دی تسير د ګرځولو دی نو په کوي په څنګه به يكون عاقس کیږي حاصله په تبديل خدا تسير خو عین تبديل دی قلنا موږ وایو انما قال وی چې عاقس تبديل دی اي تسير دی ولتبديل سبب د تلك الخزير نو په اطلاق هذا دغه په پوهیږي نو په اطلاق وهای علیه دی علاقه دې سبب ګوري دی څای قلنا موږ وای انما قال وی وی چې عکس تبديل دی اي تشر ولې تبديل سبب د تلک الفزير تبديل د داقیزه سبب دی عکس خو اصلا داقیزه ده فاصله سره د تبديل سره نو دې په اطلاق هدا دې قضيه عليه پر دې تبديل د علاقه رسدته وي اصلي عکس قیزه ده که تبدیل دی قیزه ده اوس می تبدیل ته چی شوی عکس نو خدا مر ول د هغه علاقه د وې سړي سببیت دی د دې قضیه د حصول سبب څوک دی تبدیل دی انو عکس قضیه ته ول کېدو ساعت تبدیل عکس یعنی د مسبب نوم پر سبب یې شي وانا اقول دی وای زبیا وا حاجت و دغه مجاز کنه ولی مجاز کې ولی لانك تا قد سمعت واور بچا ته اطلاق فرمانه یې مش په ځوان معناګان کې بار مجاز ضرورت تا تبدیل هم د اصطلاحي معنا ده عقیده چې اصله څه دغه اصطلاحي معنا نه یې څه پوسی په تدبر کې خو موږ نه په خبر شته تم رات څه دي طالبان خو خیر یو موږ ولې شي کې وای کېدای شي اشاره سوال جواب خلاصه د سوال دی دا اسی چې اطلاق د دغه عکس پر د دواړو معناو کې دی نو دا وجه دغه مختار کړه د تبديل معنی هغه کیزه چې اصل سره تبديل سره هغه ولا کوم په یل دا تبديل یو وجه مختار کړه کیزه چې اصل د تبديل هغه ولا کوم په پوهیږ د دې د پاره به دوه جواب وو طالبان یو جواب د شو چې ځکه دا د تبديل معنا مختار کړ چې دغه اصطلاحي معنا د لغوي سره موافق چا بل اصطلاحي معنا کړو هغه د لغوي سره موافق یا او بل دوی د شي اختلاف کړی دی وای دا دغه عکس اطلاق پر دا دوار معنا کوي نو په تبديل کې حقیقت دی هغه قیزه چې حاصل شوی ده د تبديل سفاره کې مجاز یا اشتراک دی یا دا عکس په دغه دوه معناګان کې مشترک په پوهیږئ نو که مشترک خودواري سره علی التواش او که په وی کې کڅ په بل کې مجاز نو قولا دا ورته دا غي دی کړی په پچې اشد طالبان استستنو هر ارزای چې د خودلته دی وای وای قولو العکس مراد بالعکس ها او عکس المستوي تام پیدا کړ مراد په عکس سره دلته عکس مستوي دی لا عکس نه کز نه دی په عکس نه کز راوښه دی هو د عکس نه کز انداري يجعل وګرځو نه کز محمول موضوع ک نه کز موضوع محمول سره بقا د صدق او د کیف صدق په خپل حال پاتې کیفیت په خپل حال پاتې په دې جواب سلب په دې دا په نیز د قدما وای دغه تعریف عین موضوع محمول ک نقیز د محمول موضوع ک سره د محافظه د صدق او مخالفت د کیف دا د په نیز متاثر نحو لکلام کل حیوان لا انسان دی په عکس کې نقیز کې د دې قول کل انسان حیوان کل انسان حیوان صادق نه ده کل لا انسان لا حیوان هم صادق نقیز محمول په موضوع کې نقیز موضوع محمول کې دا غي سو کنه دا په نظم تقدیم کل حیوان ليس بانسان دی دا په عکس نقیز کې په پوهیږي داغه قول مذکور په نظم تقریبا ولی خو انت کل انسان حیوان او د حیوان نقیز چې لا حیوان دی هغه موضوع کړ عین موضوع چې انسان او هغه محمول کی ماجم طالبه کړ د سخن جز د انسان نه دی طالبه ده یو بل هشاد زموږ د ستاسو ګوره چې د قول الموضوع پیدا مکړه مراد د موضوع څخه هغه موضوع مراد هغه موضوع د محمول سره موضوع محمول په ذکر کې او په عنوان کې مراد دا ذکری او عنواني مراد نو فلا يردون وارد جماع غقيل چويل كذب شو الموضوع ذات د انسان دی مثلا محمول خو مفهوم د حیوان دی مثلا عکس خو لا يكون مفهوم د حیوان موضوع کې غلې شي بل ذات حیوان د موضوع وکذا لا يكون ذات انسان محمول کېدل شي بل مفهوم د انسان به محمول وي نو فلم يكن موضوع محمول نسول ولا دغه دی فلم يكن موضوع محمول نسول ولا محمول موضوع نسول سره واړه وته د تدوار یو رسوي نو اذا كان چې مراد د موضوع د محمول سماع او چې په سب د ذکر دی فلا يرد وسه دا سوار ورځي موږ ذکر مراد ولې موضوع په ذکر کې لفظ انسان دی او هو هغه محمول دی پاک محمول په ذکر کې لفظ د حیوان دی هغه موضوع دی پاک دا غیبی کړی په دا په مسجد مرده یو اشهد دی ما بقاء السلب دا پیدا کړل یعنی ما دا دا یستکو صادقی جدا کول چې کل انسان حیوان ولا یستکو نه صادقی جدا چې کل حیوان انسان آسه چا کس د موجبی کلیه موجبه کلیه نه د نوچش بل تناقص جزئیه عکس کیږي په جزئیه باندې چې دا په جزئیه عکس کیږي د دې دلیل چشتي دلیل ادا دي طالبان دلیل یې دا دی لأن امر اذا قلنا چوي چې کل انسان حیوان نو یشتی کو صادقی دا قول چې باج حیوان انسان دا نه صادقی نو فإن امر نجد پیدا کله موضوع چاغه انسان او په دې مثال مذکور کې چې مثال مذکور دا چې کل انسان حیوان دغه موضوع مر پیدا کړ شی ان یو شی دی موصوف په انسان او په حیوان په دواړو دا موضوع د څه شي دی چې موصوف په انسانيت او په حیوانيت په دواړو انسانيت ولې موصوف دی دا د تعبیر مې کړ سره انسان حیوانيت مې پر عمل کړی حیوانات موصوف دي کړل تعبیر اگر سره د انسان دی او حیوان پر حمل دی نو په دواړو موصوف دي کړل دا خلاص په انسان فائدہ نو فیکون سباج حیوان خامخا انسان وجه خدا به انسان لکه په انسانیت چې موصوف دی په حیوان نه دی موصوف نو بعض حیوانان انسانان دي دې دا ګمان نه کوي چې حیوانان د نوګر د حیوانان یا بعض حیوانان انسانان داغو ته یو ته هغه دلیل سرو په خلاصي طالبان دا خلاص او طالبه کلیات چې ده هغه څنګه کې سواکت کیږي کلیه طالبي کلیات د طالبان وذلك بين من نفسي دا په دې دي حاجت و دلیل ته نه ده که یو تنبیه غواړي نو به د کوه دلیل نه غواړي دا تنبیه ده فاذا صدق الصادق في لا شيء من الانسان بهجر صادق في لا شيء من الهجر الانسان هیڅ شی د انسان د بارنه یو فرد افراد انسان د بارنه طالبان دا کوسګي د بارنه نو د بارنه کوسګي نه دا غي دی کړل او طالبای چې زیات شې ده لا تنعکس تنعکس کیږي لزومن داغي عکس پر طریقه د لزوم نه راځي هر وخت نه نقطه وی اشاره بدانه چې سالبه جزا در بعضی مواد منعکس می گردد چنانچه بعضی انسان لیس به حجر عکس آن بعضی حجر لیس به انسان و هر دو صادقه وای د دې صدا معلومه سوله طالبان اجازه په بعض موادو کې عکس کېدلای شي طالبان المنځ خو نه ده زده وکړي چې دا په پښتو دی هغه الحمدلله ویل دا هغه سمع الله لمن حمده ولې المنځ یې زموږ په پښتو نورې په شي نه پوهې دا هم ګرده مور ورته زموږ په پښتو وسې پارچه په ګاډه کړه کنې ته راځي دویم عشا وایي وایي دغه دی نقصد کسالک بس اخص پر جميع افراد د عام خاص پر ټولو د افراد د عام رسیدلې شي او هو محاله محاله څنګه دا خلاص نو بل اشد طالبانو پر دغه ځای باندې وای بل تنع کیسو بل تنع کیسو دغه اشوی نه پر دې باندې پرتا د اشد د قوله بل اه دیدان کی صدق اصل را صدق عکس ضروری است هم پیدا کرتا جوان دیدان کی صدق اصل را صدق عکس ضروری است فوسچ صدق د اصل صدق لره د عکس دا ضروری دی یعنی چې اصل صادق او عکس لم چی شي صادق ولی دلیل دی چشتی زیرا چې عکس لازم بود مرکزی را زیرا چې لدی وجه عکس لازم بود لازم دی مرکزی را د فیس والصدق ملزم صدق لازم لازم آیت د صدق صد ملزم صدق د لازم دا ضروری دی دا یو لازم په معنا د ضروری کوم چې فرق درته د شرک څخه د ملزم شرک د لازم ضرورت دا یو لازم پر ځای به ضروری ذکر کوم سره جلا شي په پوهیږي و از کذب ملزم کذب لازم لازم نیست د کذب څخه د ملزم کذب د لازم دا لازم نیست دا ضروری نه که ملزم کاذب وو دا دا نه معنا چې لازم به ام کاذب زیرا کې لدی وجه گاه لازم عام باشد از ملزم کله لازم تر ملزم عام کله لازم تر ملزم عام وي نو چې هغه خاص کاذب چې دا دمنه چې هغه عام هم کاذب دی یا ا و از کذب خاص کذب عام لازم نه می آیت لکه ماش د کذب څخه د خاص کذب د عام لازم نه می آیت دا لازمی دی که خاص کاذب صدا دا نه معنی چې عام هم کاذب چیرې ته وشه چیرې چنان چې لکه دا مې چنان چې مې ګویم لکه څنګه چې وایو لو کان هاذا شی انسانا کان حیوان ان کان کثیر هاذا الشیء اندغه شی چې دا کوسګی دی که انسان کان حیوانم لكن ليس بإنسان دا إنسان نده بس لازم نيت لازم نده كي حيوان هم نباشر چې حیوان دې هم نوي حیوان دې خر دې وینو ای په فوزرت دا خو دا نه منع چې انسان نه دی نو بار حیوان هم خر دې آه نعم منم از کذب لازم کذب ملزم لازم است د کذب صد لازم کذب ته ملزم لازم دی چنان چې د داغه د پاره مثال نه پیتل دا و چې دی چنان چې نو قول ما لکه دا قول زموږ دا د دغه مثال نه دی طالبانو چې موږ ول د کذب څخه د لازم کذب د ملزم لازمي دی مثال نه دی دا هم د هغه د پاره مثال دی چې د کذب څخه د ملزم کذب د لازم نه لازمي دی مثال د هغه دی په فیض هر حیوان انسان است هر هر حیوان انسان است دا کاذب است طالبان کاذب و دا کاذب دي کړي واکس ان عکس هغه چې بعضی انسان حیوان صادق نو دا دا نږدې مثال شو یا دا هغه مثال دا خلاص و ازین رو بعضی گفتان در تعریف عکس ما بقای صدق به حالی ولفظ کذب نه یاورده ان په پویل ازین رو د دغه وجه څخه باز ګفته ان بازو ویلي وای در تعریف عکس په تعریف کې د عکس د ما بقا د صدق به حاله او لفظ د کذب نه یا ورته ان دراوي د سی وجه ما بقا صدق به حاله دا کذب لفظ یې ګر سر راوړی نه دی دا هغه سره وړي په فیض بدان کې معنی بقای صدق ای نیست پوست چې معنا د بقا د صدق دا نه ده چې هر د صادق باشه در واقع چې ار یو دواره به صادق په واقع کې دا معنا ده که اصل تا صادق کو بولی بار منو عاقسم صادق بولی بلکه به این معنی که اگر اصل صادق باشد عکس آن هم صادق بود که اصل صادق وین و عکس هم صادق پس تعریف عکس پس تعریف عکس ورست تعریف د عکس پر عکس د قضایای کاذبه و هم صادق می آیاد دا عکس تعریف چې دی د کاذب و قضایا او پر عکس هم صادقی مثل کلام کل همار پرس دا صادقه ته طالبان تاول هو صادقه انو باره یا عکس دا غدي بعضی پرس همار هغه صادق بوله دا داغه عکس دا غدي ولو کوم رچش نه صادق نه په فعل دا خلاص نو چې بل شبه طالبانو چیرې ده بیا موږ ویل دا غدره ما شده بل صنع کیسو وبدان قضایای منفصله و اتفاقیات خاصره اگر چې عکس عکس هڅه شم پیدا کړی ده کوم نه پیدا کړی دا بیا پاستی وای طالبان تی خو اوریدلی وای مور نس پاستی وای اوس د نس مور دی پاستی وای بدان پوت قضایای منفصله هغه قضایاوی چې منفصلی دي او اتفاقیات خاصه را هغه اتفاقیه خاص اتفاقیه بریادوم ګرځه نه اگر چې که څه هم عکس هست که سم عکس لري اتفاقیه هم عکس لري منفصلیه هم لري لكن مفيد نبوه عکس یې مفید نه دی طالبان فائدہ نه ورکی یو نه فائدہ نه ورکی لہذا گفتان د دغه وجدي وی دي چې انهارا عکس ناپی نیس د دغه د پاره نه پرسون کې عکس نس زیرا کې لدی و انفصال او اتفاق در عکس معنی جدید فائدہ نه میږي هر زیرا کې لدی و انفصال او اتفاق چې په منفسدي او بیچ پاخي کې په عکس کې یو معنی جدید فائدہ نه مې نه مې ده یو نوې فائدہ نه ورته مثلا معنا د دې چې عادت اما زوج او فرد او معنا د دې چې ان کان انسان ناتکن په همار نه ایکو یو من په سلا بلې اتفاق نه ده در عکس په عکس کې ان د داغه د معنا مبدل نه می ګرځد پس عکس آن آنها پس رست عکس آنها عکس تاغوب در حقیقت په حقیقت کې چی رواست څنګه رواست یعنی هغه خاصه منفصلاتو او هغه اتفاقی خاصو خو عکس ترلو دی خو مفید نو دا اتفاق عامو د پاره بنو څنګه عکس جائز یعنی نشته په فویری ترکیب آن ترکیب داغو از مقدم محال والتالی صادق د مقدم محال صدی او د تالی صادق صدی په فویری پس هنګام عکس په وخت کې د عکس کاذب گردد بار کاذبی نو بار عکس لري یا کما لک چې نقول مجوایو لیکن چا قسم کی طالبان بارک کی جا ساجه کس یا نیست بارک تی با فرس ورس دار نو ته یو وای دغه دی کچیر مرو لاشه موجود سينو انسان ناطق دی جو ساکت اګه سره انسان ناطق نو لاشه موجود دغه سیر انسان خو دی ناطق دی لاشه وس وجود لري یا نو ځکه موږ ول دا منفصلوي اتفاقی نو عکس نه لري کني من فصلو خو درلودي اتفاقیات خاصه خو درلودي د عامه وې نه درلودي نو چې اغلبي هغه فائدہ کوله انو من وې ګوان چنيل دا خلاص نو بل هشبه چیرې د طالبانو خو لا کې شی عثماني بل هشبه کمن ها رقمونه دې زموږ په دغه کې رقمونه تسلري قول الموجبه کلیه تنکس کلیه دا رقم لري پیدا کړی مې اقول زوا علاقه لیکو نجاس کې چې لازم دي د لوازم څخه بچیږي نو واجب ده انداز چې کونه مترد دي مترد څه معنا جاری په جميع مواد ولا يكون بخصوصت لره د ماده مدخل فيه یو خاص ماده به داخله نه پکې اذا عرفت هذا شتا دغه وپیندل نو فلو قلنا کوم دي شوي شاکس د موجبي کلیه موجبه کلیه د لم یکن مترد دا بیا مترد نه ولی یانو په صورت کې کونه د کیدل چې موضوع خاصي محمول عام لکه دا مثال کل انسان حیوان لم یستکن صادقی کلیه ای کل حیوان انسان صادقی و ان کان کتم په صورت کې د مساوات د موضوع د محمول لکه کل انسان ناطق صادقی دی کلیه شکل ناطق انسان وکذا په صورت چې کونه موضوع عام وي تر محمول لکه کل حیوان انسان صادقیږي اکه چې کلی ایزن نه وکل انسان حیوان ولې بقا د کذب غیر لازمه د فاقد اجان دا رقم پیدا کی بل رقم خو نه لري بل چې زه توامه څه شي پیدا کوي هغه بخلاص دلته اشوای ویل زومن پر لزومن اشد دغه شوی نه قول لزوما اي لا يلزم لازم ان دا تنه کې چا کې په جزئيه باندې دا جزئيه په جزئي چا کې کېږي په طالبي کې دا لازم نه وجانو اذا كان شي موضوع عام وي تر محمول يشتكو صادقي سلب د اخص د باج افراد د عام په دې کو چې لزومن یعنی هغه چې پر طریقه د لزوم نشته په پوهیږي دا خلاص په پچې اشا ولا کې کوم ایواله ها بل اشا لري تاجمن ها بیا لزومن اشا ده اعلم فوس انا ها هنا دلته سوال دی دغه شته او هو هغه سوال انداري چې مصنف قالو فما سبقك والموجبای کله اسانه کو سنا کثیر په کلیه باندې ولم یقیت مقیدنه کپجه کوچلو زمان ما سره د دې ان په صورت کې د مساوات د موضوع د محمول تنا کسو عکس کیږي موجبه کلیه په کلیه نه عکس کیږي غلط دي زمن ویل نه واچ بل کلیه جنت فی تعالی ته موجبه کلیه موجبه کلیه نه ده جزاء په فیر لکه دا قول مر کل انسان ناتکن کل ناتک انسان دا نه چاکس او وقال وی ویل ها هنا دلته وی طالبه جزیه لا تنه که سنا کس کی لزومن سره د دې چې موجبه کلیه او طالبه جزیه سیان سره برابر دي په انعکاس انعکاس سره برابر په باج مواد جزم په بعض مواد کې عکس کیږي کلم په بعض مواد کې عکس کیږي او عدم انعکاس به په بعض کې فاجاب جواب کړی انو دغه اعتراض مصحح عبد القادر به اندارک و امرات فاکس ها هنا د عکس لغوی دی فلذال دا او استقید او مقید فدی کول چې زمن و الا کاکس لغوی نسمرات فلاکس منطقی خو ليس نه الا لازم عکس منطقی به لازمي یا بنی یا به نه لري یا به لازم نو دلته د غوي مراد اقول راځي کنداري صاحب وایي زوان اراده د عکس لغوي په مسائل اصطلاحي دا بعید جدا دا ډېر دی کیف څنګه باندې شلري خیر په میر کې دا غره اخ طالبانو چې لغوي معنا ده انا تم دا خبره کوي کیف څنګه باندې شلري ولا موجود موجود نه معنا لغوي استعين ولا اثر په کتاب ولا کتاب نو پلواجه دا ده چې موجبات کلیه دا منعکس لما کان چې په غیر اختلاف دا کلیه چې مونږ لاکت کېدل هغه ډېری کمی وي لم يقيد مقيد نفي عكس وایا په دې کوچ نه بل لو في نفي قيم العكس بالمره والقصر عكس نه لري کلی اما سوالي به جزئیات شي هغه چې منعکس شي په کثیره تندیر وی جدا هم کله کله به طالبه جزه وي په تدبر کې په خبر نه طالبانو کېدلی شي یو بل وجه ته اشاره وي هغه زموږ په ذهن کې دا راغلی طالبانو هلته چې په موجبي کلي کې د عکس بالمره نه فکري هغې خو عکس درلودی چې جزا یې عکس د موجبي کلي عکس څوک موجبه جزا نو هغه د موجبي کلیه عکس چې موجبه کلیه یو وخت یو وخت راتله هغه چې اعتبار نه کوي نو بل عکس یې درلودي پر طریقه د لزوم چا څوک جزا او سالبه جزا غیر د سالبي جزئیه چې کله کله عکس راتله چې کله کله راتله دا سبب غیر بل عکس درلودي نو دا غیر بل مره نه کینې تن خو بل لري نه دا غیر جزئي لري دا غیر ذکر هغه خو هغه عکس لازم درلودي چې جزیه وه کله چې په کلیه هم عکس کېده هغه کې اعتبار نه کوي ورخوا د خپل عکس یې درلود طالبه یې جزیه غیر د طالبي جزیې څه بل عکس لري نو دغه ولو کمل کلا نه و کله و کله نه و بارې له زمن وای دا غي عکس رو بلی کنه څه بوسي دا خلاص بل دغه لري کنه لري اشه ها فائدہ ستا او ورته ګوري فائدہ ویني نقیض د ثاني اول کسره د بقا د صدق او د کیف صدق به پاتې کیف په خپل حال این نیز د قدمات دا په نیز د قدمات اما نیز د متأخرین پس گردانیدن نقیض ثانی را بجای اول و عین اول را بجای ثانی با مخالفت اصل و عکس در کی یعنی در اجاب سر و موافقت در صدق دا معنی په نیز د متأخرینو ګرځول د نقیز د ثاني دی چې محمول دی بجای اول چې موضوع عین اول چې موضوع د بجای ثاني چې محمول سره د مخالفت د اصل اصل د عکس په کیف کې یعنی په ایجاب سره او موافقت دی په سید نو پس کل انسان حیوان عکسش عکس لا شیء مما لیس به حیوان به انسان دغه عکس په یری لیکن داغه د متأخرینو په مسلک باندې دغه عکس د متأخرین نه په یری ورسته ټول نیمنم والمعتبر اولس نحو ما ليس بحيوان ليس بانسان على طريقه موجبه معدوله درعكس كل انسان حيوان وين سره ولګره معتبر اول کې نه غږیږم په مثال کې غږیږم پس معتبر اول کې ما ليس بحيوان ليس بانسان چې دا پر طریقه د موجبه معدولی وایي او دا په عکس کې د کل انسان حیوان ها نو سیده کړي په فیر دې خبره نو موږ ول دا غمانه سبي حیوان نه سبي انسان چې پر طریقه د موجوده معدولي وای فاکس کې د کل انسان حیوان نو خو د متقدمین و داغه مسلک نقل د موضوع چې موضوع انسان دی هغه ليس به انسان محمول دی حیوان چې محمول او هغه ليس به حیوان چې موضوع کوي هغه خدای ویلی و چې ویلې ولقید جز اول را ثانی نقید ثانی را اول بابقای صدق وکي نو هغه خدای غته نو د متقدمینو پر مسلک باندې دا حق سني دا خصيص وحكم موجبات تراکت نکیز حکم سوالی بس پدا به پوسی حکم د موجبو په سده کنه نه راتلو دا یو حکم طالبان چې د طالبي کلیه عکس چې طالبه کلیه طالبه جزیه عکس کې د پر طریقه د لزوم دغه حکم په عکس نقیز کې د موجبو دی یعنی عکس نقیز کې د موجبي کلیه عکس موجبه کلیه موجبه جزا نه عکس کیږي لزومه ولې ورته ولاړ څه مې درته وې هغه ځی کنه فارسی خو غلطه نه وای ما فارسی خو غلطه نه ادا ګوري دی وای وای دغه فاکس نقل کی د سوالبو دی حکم دی لکه په عکس مستوي کې د هغه موجبو یا په عکس مستوي کې د موجبو دی حکم په عکس نقیز کې د موجبو د حکم دی لکه په عکس مستوي کې د سالبو د سالبو حکم په عکس مستوي کې چی شو د سالبي کلیه او سالبه کلیه نه و سالبه چې مر ول زمان کش کېدله عکس کېدله د طالبو بیا فاکسی هغه نقیز دا حکم د هغه ګور د ته حکم د موجبات فاکس نقیز کې وزن شو عکس د هغه حکم او بالعکس طالبان ګوري عکس د موجبو پاک شنه قیز کی حکم د سوالی په دی پاک کی مستوی کی پاک کی مستوی کی د سوالی په څنګه حکم او د موجبو د تاغه حکم وبالعکس بلاکس نه دا معنا دا هغه سالبو حکم په دې عکس نقیز کې د موجبو حکم دی په عکس مستوي دا دا مثال یاد راته وایي چنانچه موجبه کلیه به این عکس موجبه کلیه به این عکس په دغه عکس نقیز بنفسها په خپل نفس منعکس می ګرځاده اے په عکس نقیز کی موجبه په هغه خپل نفس منعکس می ګرځد یعنی موجبه کلی عکس موجبه کلیت لیکن په هغه عکس مستوی کې د موجبه کلی عکس موجبه کلیه و یا وموجبه جزء اصلا منعکس نشود حالت د عکس مستوی کې د موجبه جزء عکس موجبه جزء نه و